ولس تعلیمات او قوانین د دې لپاره ذکر کېدل چې مسلمانان او مجاهدین دا خپل کی نو دای به د هزیمت او د شکست نه بچ شي په دې آیات مبارکه کې پنځلسم تعلیم نه چې مال غنیمت کې به تاسو خیانت نه کوئ په دې نیت باندې به جهاد لنه دی کشر تمالا سموقه ملاو شو نو د غنیمت نه به سپټوم د غلا اراده او کوشش بدینی او په آیات مبارکه کې په منافقانو باندې ردون دی چې غي په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې دا تهمت او بدنامه لګولا چې د غنیمت دا غمال نه دی پټي نعوذ بالله او د غلول نسبت نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لکولو مفسرین ذکر کړی چې غلول عام نه خیانت لوي خو زیات استعمال د مال غنیمت په خیانت کې کیږي چې د غنیمت په مال کې د خیانت او کو داغې نه دي سپټکل ورنه عام پټي او خیانت لم غلول ویل کېږي شي لکه اوس هم بعضې بدبخته خلک روافظ او شیعګان هغه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له نسبت کوي اگر چې لفظ د غلول ورلنې استعمالي د الله د طرف نه چې وی غیله کوم وحی راتلا د هغه سفیسه د امت نه پټ کړی دا نه د بیان کړی نزلت هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي چې دا آیات د دې باره کې نازل شوه چې د بدر جهاد شو مسلمانانو لغنیمتونه ملاو شول نیو قیمتي صادر او سور رنگ والا د مال غنیمت نا غرق شو نو بعد خلکو یې کې دې چې رسول الله عليه الصلاه والسلام غغسي نو الله رب العالمین د آیات رولېګلو وما كان لنبي ان يغل ندی لایق د شان د نبی صلی الله علیه وسلم سره چې غری د غنیمت په مال کې خیانت وکي او چا چې خیانت وکړو فرض د قیامت به دغه د خیانت شی چې کومه پټ کړي را بروړي حدیث د صحیحینو کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحما يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای خامخا ذری اونمو من پتاسو کې یو تن چې فرض د قیامت باندې راشي او د سټ د پاسه به اسوي چې د په دنیا کې پټ کړي وو او اس چې څنګه اوازونه کوي نو دغه شانتي اوازونه به کوي دا امتی به مال اواز راکي چې اے رسول الله عليه الصلاه والسلام زما امداد وکا تعاون را سره وکا هغه کپڑا به خوځي را خوځي میدان د محشر کې به دې شرمېږي وای به زما مدد وکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای زبور لوام چې زتا د پاره د مدد مالک نیم په دنیا کې تما يرولې وي او د دینه متاسو لا ير درکړې وا نو کوم شی چې چاپټ کو پرز د قیامت په پری باندې راتلل کوي د دې سره براشي دارنګ حدیث د صحیحینو کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه وایي چې کله مونږ د خیبر جهاد کو غزا مو کا نو مونږ لړ غنیمتونه وي پکې نو ملا او سونه او سپینګر پکې نو انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط د خیبر په غنیمت کې چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وم کال د هجرت باندې کړو د يهوديانو نه موږ لا په غنیمت کې وخان دارنګ غوان دا غي غباغونه او ځنې سامانونه پاتې شول رسول الله عليه الصلاة والسلام واپس را روانو او یو غلام ور سره چې اغلب مدعم ویل کېدې شول دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لچا په تحفه او هدیه کې دا نوکر او غلام ور کړو نو په دې کې یو ناګهانه غشی راغی چې د هغې ویشتونکی معلوم نه او دا مدعم نوم والا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام خادم او غلام ته ولګېدو او په دې غشي باندې دی وفات شو فقال الناس هنيئا له الشهاده بعض خلکو وی صحابه کرامو چې شهادت دې د مبارک شي نو رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائل بلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا وإذا ما دفع غزات باني قسموي چې زما روح داغه پلاس کې ده داغه په قدرت کې ده د خیبر پرز د غنیمت نه چې د کم صادر پټ کړه او کم کمبل او شړی پټ کړی و د اور غ شړی او کمبل اوسم د دنه تاو ده او تاسو چې وایي چې شهادت دې د مبارک شي دا خبره چې یو صحابي واورې دا نظر زر اغراغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مخې لکی خو دی نبی اسلام ورلوي دا د اور یو تسمه یا دو تسمه وي خو خدای چې تا واپس راړي نو مال غنیمت نه غلا کول بی اجازه ته د تقسیم نه مخکې ساغستل دغه وعید د دې په احادیثو کې راغلی او غلول دی لم ویل کېدې شي چې اسې به سره چا پز مکا او جیداد باندې داوو کا او جرګه دې جوړه کا چالاکی په خپل چالاکی دې داغه غزمه کا واغستا حدیث د مسند احمد کې راغلی ابو مالک اشعری رضی الله عنه وی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی اعظم الغلول عند الله ذراع من الارض لوی غلول د الله رب العالمین په نسبانه دا ده چې یو لیش مکه دې بچا نه راګي راکا د دوو کسانو گاونډیانو په خپل منځ کې جنگ دی او دا یو چالاک دی جرګې له چالاکۍ خبرې وکړي نو غي ورله فیصله وکړي یو لیش مکه دله سیوا ملاو شو وی فاذا اقتطعه طوقه من سبع ارضين الى يوم القيامه دا زمکه چې مشرانو دله فیصله وکا او یو لیش ورله جدا کا نو پرز د قیامت تر و مزمکه پوری بدل دا په غاړه کې را اویزان د کړې شي وروا بچول شي نو په دې آیات مبارکه کې دا وعید ذکر کوي دا هغه چا د پاره چې غي غلول کوي خیانت کوي غلاګانې کوي ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامه او چا چې خیانت کو را بشي دا غسی سره چې خیانت کوي فرض د قیامت کله حمل د مصدر په ذات باندې مبالغه تل کیږي لکه عرب وی زید عدل زید انصاف ده چې ډېر انصاف او عدل کوي نو د انصاف نسبت دلوشي نو دای د پاره اوشد درجات الله تیار کړي نو الله هم درجات دای درجی دي مطلب دای درجو والدي هم درجات عند الله په دې آیات مبارکه کې اوس د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صفات بیانېږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلور فرایض او سلور ذمہواری ذکر کړي یو دا چې د الله آیاتونه په خلکو باندې لولي د دې په ذریعہ باندې بدای پاکي د دویم صفت او فریضه ده پوه د دین د سنت او د احادیث تعلیم وي اشاره د دې چې دا صفات په هر امیر کې په هر عالم کې پکار دي چې په دې سلور صفات باندې موصوف وي لقد من الله على المؤمنين یقینا احسان کړی الله په مؤمنانو باندې دا په اصل کې دلیل دی د مخکې آیات د فارا چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خائن نشي کېده اے منافقان او تاسو چې کوم ګمانونه کوي چې دوی به خیانت کړي په مال د غنیمت کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خائن نشي کېده او سلورم زمواري د والحکمه او په د دین مراد تن احادیث دي دغه قران تشریح او وضاحت کوي په خپل احادیث سره احادیث له صرف مصدر د تشریح نشي ویل کېږي چې ګنې دا د قران کریم صرف تشریح ده اهل علم ذکر کړی دي چې سرنګ قران کریم مصدر د تشریع دی په دې کې فرق دی تشریح په حاسره او تشریع په عین سره نو سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران تشریح او وضاحت دی او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل تشریع دی دو خبرې زموږ شریعت د قران او سنت نو تعلیم باور کوي دوی ته د قران او حکمت او د سنت مخکې په سوره بقره کې د غشان تاسو له تیر شویو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمواري اومدغه ذکر کړی و چې الله دای له پیغمبر را لېګل په آیات یو سل نهشتم کې او په هغه ځای کې موږ ذکر کړو چې د حکمت نه مراد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت او احادیث دي امام ابن القیم رحمت الله علیه په مدارج السالکین کې وایي قران کریم کې چې کله حکمت ذکر شي نو د دې دوه نوع او دوه قسمونه دي کله دا حکمت ځان له جدا ذکر شوی او کله دا مقرون بالکتاب ذکر کیږي لکه په دې آیات مبارکه کې کتاب ذکر کو ورسره حکمت کتاب او حکمت یو ځای ذکر کی او کله حکمت ځان له مستقل ذکر شي نو کله چې مستقل او جدا ذکر شوی د دې مختلفې معناګانې مختلف مرادونه وي کله چې نبوت مراد وي کله چې علم د قران مراد وي کله د فهم او معرفت په معنا باندې راځي او کله د تقوا او د ورع په معنا سره استعماليږي خو کله چې د کتاب سره یو ځای حکمت ذکر شي نو بیا مراد د دین سنت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وی ادي وجنه امام شافعي رحمت الله عليه په خپل کتاب الرساله کې وایي چې مراد د حکمت نه سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی په